بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله الله رب العزت فرمایي چې تاسو او بد اخلاقي ته مه نږدې کیږئ دا مسلمانانو ته د الله رب العزت له طرفه اعلان دی چې تاسو زنا او بد اخلاقي ته مه نږدې کیږئ ځکه چې زنا ډیر ناوړه او بد کار دی همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت الفرقان کې فرمایي والذین لا یدعون مع الله الها آخر همدارنګه دوی فاسدو اخلاقو او زنا ته نږدې کیږي هم نه او الله فرمایي څوک چې بد کار کوي فاسد الاخلاق وي الله رب العزت فرمایي چې هغه به خپله ګناه مومي القسامه او دوی لپاره به په آخرت کې دوه چنده عذاب وي او همیشه به په جهنم کې خوار او ذلیل پروت وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته د هغو اخلاقو لارښوونه وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تابعین تبع تابعین په هغو باندې متصف ول الله رب العزت چې په خپل کلام کې ځاني او ځانیې لپاره کومه حدود ټاکلي دي چې باید هغه حدود په دې باندې جاري شي هلته الله ویلي دي چې کله تاسو په دې باندې حدود جاري کوئ د ستاسو د زړه نرموالی او ترحم د معنی د حدودو نشي په داسې خلکو باندې هیڅکله زړه مه سوځئ زړه پرې مه نرموئ د الله حدود پرې جاري کړئ او د الله حدود هلته پرې جاري کړئ او که واده یې کړي بیا هم مرتکب د فاسدو اخلاقو شوي وي نو الله وایي چې هغه دې سنګسار شي چې دا په یو آیت کې ثابت دي چې هغه تلاوت منسوخ دی په یو بل حدیث کې راغلي دي که په دنیا کې زناکار یا زناکارې ته دا سزا ورنه کړی شي یعنې حد پې جاري نه شي او د توبې څخه پرته مړ شي دوی ته به په دوزخ کې د دوزخ په درو سزا ورکول کیږي امام ذهبي لیکلي دي چې په زبور کې راغلي هغه څوک چې په دنیا کې د فاسدو اخلاقو مرتکب کیږي په دنیا کې بد اخلاقي کوي په دوزخ کې به دوی راځوړند وي د خپل شرمګاو نه به په دوزم کې راځوړند وي او د اوسپنو په درو باندې به دوی وهل کیږي او چې کله د عذاب له کبله چیغې کړي هغه څوک چې دوی ته عذاب ورکوي هغه به ورته وایي چې په دنیا کې دې دا چیغې چیرته وې تا خو به خنداګانې او خوشحالیانې او لوبې کولې د خدای څخه نه ویرېدلې د الله څخه نه شرمېدلې اوس دلته چیغې وهې الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو کس فاسدو اخلاقو ته مخه کړي او په بد فعل باندې اخته وي ایمان ورڅخه داسې وځي لکه سوری چې د چا په سر باندې ولاړ وي یعنې ایمان ترې پورته وي په سر ولاړ وي او چې کله د دې فاسد عمل څخه دا خلاص شي اوزګار شي ایمان یې بېرته سرته راشي نو که په دې حالت کې په دې باندې مرګ راغی د دنیا نه بې ایمانه لاړه دا فاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من زنا او شرب الخم نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیس من رأسه رسول الله فرمایي څوک چې زنا وکړي یا شراب وڅکي الله رب العزت به ورڅخه ایمان داسې باسي لکه چې یو کس خپل کمیس د سر څخه باسي هغه څوک چې د خپلې جامې وباسي نو په سر باندې کمیس وباسي نو څوک چې د دې فاسدو اخلاقو مرتکب ګرځي الله به داسې د دې نه ایمان وباسي چې په هغه حالت کې به په دې باندې ایمان نه وي اصلا په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د مسلم حدیث دی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت د دریو کسانو سره خبرې نه کوي هغوی ته به د مهرباني په سترګه نه ګوري او دیو لپاره به درناک عذاب وي او الله به د دیو حساب هم نه پاکوي هغه څوک دي هغه درې کسان یو هغه څوک چې د هغه عمر د څلوېښتو د پنځوسو د پنځه پنځوس حالت ته رسېدلی هغه بیا هم په دې بدو اخلاقو باندې اخته دی یعنې بوډا زناکار او دویم دروغجن پادشاه هغه حاکم چې دروغجن وي او دریم کبرجن فقیر چې فقیر دی او د فقر په حالت کې بیا همدا کبرجن دی د درې کسانو سره به الله رب العزت په آخرت کې خبرې نه کوي د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او دیو دپاره به دردناک عذاب وي او د دیو حساب به الله نه خلاصوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما محمد رسول الله ته ویلې چې د الله په وړاندې کومه ګناه ډیره لویه ده رسول الله راته ویلې چې خدای سره شریک ونیسې په داسې حال کې چې الله ته پیدا کړی بیا ما رسول الله ته ویلې د دې څخه وروسته بله کومه ګناه ډیره لویه ده رسول الله راته ویې چې اولاد دې د ولږې د ویرې ووجنې بیا مې رسول الله ته ویلې د دې نه وروسته بله کومه ګناه ډېره لویه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې هغه څوک د ستا د چم او کاوڼ کې ژوند کوي ته اراده د فاسدو اخلاقو ولر یعنې هغه الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله رب العزت دې د بدو اعمالو نه موږ او تاسو وساتي په بخاري شریف کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب حدیث سمره بن جندب روایت کړی دی هغه فرمایي محمد رسول الله ویل چې زه د جبرائیل او میکائیل سره روان وم نو په دې لاره کې داسې یو ځای باندې تېر شو چې هلته تنور و یا یې تنور په ډول ځای موږ ته په مخه راغی چې سر یې وړوکی و او د هغه تله او بیخ ډیر پراخ و هلته د فریاد اوازونه او د چغو او د سورو اوازونه د هغه تنور نه راوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله موږ وروکتل په هغه تنور کې یو لوڅ سړی او یوه لوڅه ښځه پرته وه د تنور د لاندې خوا څخه د اور لمبې راپورته کېدلې چې کله به د هغه اور لمبې او تاو دوی ته راغی راپورته به شه د هغه نه به دوی چیغې وهلې فریاد به یې کوه او بره وتلی هم نه شول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام وسلام نه پوښتنه وکړه ورته مې ویلې چې یا جبرائیله دا څوک دي من هؤلا جبرائیل علیه السلام وسلام راته ویل چې دا زناکار او زناکار دا د زناکارو سړیو او د زناکارو ښځو عذاب دی د قیامت پر ورځې پورې به دوی په عذاب کې اخته وي الله به دوی په دغسې عذاب کې اخته کړي وي حضرت عطا رحمه الله هغه فرمای چې د دې آیت تفسیر لها سبعة ابواب چې الله د جهنم صفت کوي وایي چې هغه لپاره اووه دروازې دي حضرت عطا د دې تفسیر کې وایي چې د دوزخ اووه دروازې دي د ټولو څخه غمجنه ګرمه دردوونکې او سپکوونکې دروازه د هغه د زناکارو لپاره ده چې د پوهې سره بیا هم زنا کوي او په فاسدو اخلاقو باندې اخته وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله رب العزت دې موږ هغه اعمالو ته وهڅوي چې هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي مکحول دمشقي رحمه الله فرمایي چې په دوزخ کې به دوزخیان یو ډېر بد بوی حس کړي دوی به وایي چې تر اوسه پورې د دې څخه بد بوی موږ نه و حس کړی اوس زموږ پوزو ته نه راغلی دا د چی بوی دی ملایکې به ورته چې دا د زناکارو ښځو بدبویي ده چې دوی جهنم ته راغورځېدلي دي د هغو د بدبویي د وجې نه دا بدبوی دی چې نن په تاسو باندې او د دې یاد په هغو لسو آیتونو کې دی چې الله رب العزت موسی علیه الصلاة وسلام ته لیکلي چې ولا تسرق ولا تزنې فحجب عنک وجهي غلا مه کوه زنا مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابلیس شیطان هره ورځ په ځمکه کې خپل لښکرونه خپروي او بیا ورته وایي که په تاسو کې چا ډیر مسلمانان بېلارې کړل د هغه په سر به زه تاج کیدم ډیر فتنګر او ابلیس ته نږدې شیطان چې کله بیرته راشي ډیر فتنګر او ابلیس ته نږدې شیطان چې کله بیرته راشي ابلیس ته به ووایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې ښځه مې پې طلاقه کړه ابلیس به ورته وایي تا هیڅ نه دي کړي کیدای شي چې هغه کس بله ښځه وکړي بیا به بل شیطان راشي او وبه وایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې دی او د ده د ورور ترمنځ ما دښمني واچوله او دوی مې په جنګ کې اخته کړل ابلیس به ورته وایي تا هم هیڅ نه دي کړي کیدای شي چې بیرته سوله وکړي او د خپل په منځ کې هغوی پخلا شي بیا به بل شیطان راشي ورته به ووایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې هغه زنا وکړه په بدو باندې اخته شو ابلیس به ورته وایي چې په رښتیا چې تا سم کار کړی دی ابلیس به هغه شیطان ځان ته رانږدې کړي او د هغه په سر باندې به تاج کیږي نو شیطان څومره په دې باندې خوشحالیږي الله به په دې باندې څومره غضب کیږي نو راشي الله راضي کړئ د خپل محدود ژوند نه چې په دنیا کې لرئ د دې نه په استفادې سره د خپل رب راضي کړئ شیطان مه خوشحالوئ د دنیا په مادیاتو باندې مه خوشحاله کیږئ چې الله رب العزت به ذلت د دنیا او ذلت د آخرت ستاسو په برخه کړي پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې په رښتیا ایمان جامې دي ایمان جامې دي د الله چې څوک یې خوښ شي دا جامې ور واغوندي خو کله چې هغه کس زنا وکړي الله به بیرته ورڅخه وباسي او که د دې بد او فاسد اخلاق نه توبه وکړه په اخلاص او په صداقت سره الله به بیرته ور واغوندي ایمان جامه ده الله یې ورهغوندي هغه چاته چې د الله خوښوي او چې کله هغه په بدو او په فاسدو اخلاقو باندې اخته شي الله به دا جامې بیرته ترې وباسي تر څو چې هغه توبه وباسي د زړه نه په اخلاص او صداقت سره چې الله بیرته ورواغوندي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ده چې ابن جوزي په خپل موضوعاتو کې دا رانقل کړی رسول الله فرمایي یا معشر المسلمین اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فذهاب بها الوجه وقصر العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة سخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار رسول الله وایي چې ای د مسلمانانو ټولګیه د زنا څخه تاسو لرې اوسئ ځکه چې دا شپږ عذابونه لري درې په دنیا کې دي او درې په آخرت کې هغه عذابونه چې په دنیا کې ورکول کیږي دا دي چې د مخ نور به ختم شي مخ به بلکل نور نه لري د یو مسلمان غوندې به په هغه کې نورانیت نه وي د زناکار او د زناکارې په مخ دویم دا چې د هغه عمر به ډېر کم وي او دریم دا چې همیشه به په غربت او په فقر کې مبتلا وي او هغه عذابونه چې الله رب العزت په آخرت کې ورکول ورکوي هغه دا دی چې هغه باندې د الله قهر و غضب د دې نه لوی عذاب بل نشته او دویم چې د دې به بد او سخت حساب وي چې الله کله حساب کوي ورسره او دریم دا چې آخر دا چې والعذاب بالنار چې الله به د جهنم په اور کې دې ته عذاب ورکوي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي رسول الله په بل حدیث کې فرمایي شراب سکي او د شراب په څکلو کې دا مړ شي د دنیا نه مردار شي نو الله رب العزت به یې د غوتې په اوبو باندې یعنې هغه د غوتې اوبه به په دې باندې وڅکي چې د زناکارو ښځو نه به په جهنم کې را روان وي چا چې په دنیا کې شراب څکلی دي او د شرابو په څکلو کې دا مړ شوی الله به دا اوبه او دا زوې او دا وینې په یو باندې په آخرت کې سپي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي په دوزخ کې یوه کنده ده چې ماران دی او هر مار د اوښ د څټ په شان غټ دی دا به هغه کسان چې چې چې په دنیا کې مونځ پریښی وي په قصد باندې او چې کله یې وچیچي تر اویا کلو پورې به زهر د دې په بدن کې خوټیږي چې بل آخره غوښه به زیړه شي او په دوزخ کې بله کنده ده چې د هغې نوم دی جب الحزن او په دې کې داسې ماران او لړمان پراته دي چې هر لړم یې د کچرې په شان دی او هر لړم چې په حدیث کې راغلي په یو حدیث کې اووه او په بل کې اویا نیشونه لري او هر نیشې د زهرو چینه ده نو دا لړمان او دا ماران به زناکارو ته ټک ورکوي او چیچي به او په بدن کې به یې زهر ورپرېږدي تر زرو کالو پورې به دغه کس کې د دغه زهرو تریخوالی پروت وي او محسوس کوي یې چې بالاخره غوښه به زیړه شي چې کوم ځای نه زنا کړي د هغه ځای نه به تورې زبې رواني الله دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه په بل روایت کې راغلي څوک چې واده شوې مېرمنې سره زنا وکړي په دواړو به په قبر کې د ټول امت نیم عذاب وي اول که دا حدیث ضعیف هم دی او چې کله د قیامت ورځ شي الله رب العزت به میړه جنت ته د تلو امر وکړي میړه ته به یې چې ته جنت ته لاړ شه په داسې حال کې چې میړه یې ناخبره وي د دې نه چې زما ښځې زنا کړې ده دې نه ناخبره وي الله به ورته چې جنت ته لاړ شه او که مېړه یې پې خبر وي بیا هم چوپ پاتې وي الله به په هغه باندې جنت حرام کړي ځکه چې په بېغیرته انسان باندې جنت حرام دی هغه به جهنم ته ځي په آخرت کې به د الله په حضور کې ستا ټول اندام د الله په حضور کې شاهدي ورکوي شونډې به د دوزخ په اور سوځي چې زنا کړي د هغه ورانونه به د قیامت په ورځ خبرې کوي او شاهدي به ورباندې وایي چې موږ په حرامو کې استعمال شوي وو الله به ورته په قهر او غصې سره وګوري تر دې پورې چې د مخ غوښې به یې ټولې راتویې شي دا به منکر کیږي وایي دا کارونه ما نه دي کړي ژبه به پې شاهدي ووایي چې په ما یې حرامې خبرې کړې دي لاسونه به پرې شاهدي وایي چې موږ یې د حرامو لپاره غځولي وو سترګې به پرې شاهدي وایي چې موږ په موږ یې حرام کتلي ول پښې به پرې شاهدي وایي چې په ما یې ناروا تک کړی دی د شرم ځای به پرې شاهدي وایي چې په ما یې زنا کړې ده حافظه ملائکې به پرې شاهدي ووایي چې ما اورېدلي دي بله به ووایي چې ما لیکلي دي الله رب العزت به ووایي چې زه پرې خبر وم خو پرده مې پرې اچولې وه بیا به الله ملائکو ته ووایي چې ویې نیسئ عذاب ورکړئ زما عذاب د هغه کس لپاره ډیر دی چې زما څخه یې حیا نه کېدله د خلکو نه به یې حیا کوله خو زما نه نه کوله د دې خبرې پخلی د الله رب العزت په کلام کې شوی چې یوم تشهد علیهم السنة السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون هغه ورځ چې خپله ژبه لاسونه او پښې به د هغو کارونو شاهدي ورباندې وایي چې دوی به په بنیاد کې کول الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي هغه اعمال چې هغه باندې الله راضي کیږي د هغو بدو عملونو نه چې د الله رب العزت د قهر او د غضب سبب ګرځي الله دې موږ وساتي خصوصا د دې سپک او د فاسد کار نه الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شي خلق